گران مختار مردن کو دا مولانا لیا قتلی سے دا دور تفسیر قرآن چی پا مدرسہ دار القرآن کالو خان کی پسند دوزار چین کی شعر دا دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاعت توید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 هغه سو کچر جواز فدیه نه وي چې فدیه اغستل جایز دا نه وي نو ما به تاسو له عذاب درکړو او یاد ده کچر دا نه وي چې زه بدرین تاسو ځان ورکوم کدا نه وي نو ام تاسو به عذاب رسیدلو دا مختلفه دي ځکه چې کم دنو هغه روایت هغه نقل لي دا نه دی بعض وی نه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جړلو ولی جړل پدی جړلو چې کچره عذاب راغله وي نه یو عمر با ژوند او نور به ټول هلاک شي دا ځکه فدیه واغستې شه الله وی وینر دې توې کوي دا غي جواب دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه وجه نه جړل دا خو بیا د عمر زلانو فوقیت په پیغمبر راغی چې نبی علیہ السلام هم غنه بس هلاکې د نعوذ بالله ایو عمر وبچ کېدو نه او دویم دا دی چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت زینب لوري و داغه خاون هغه ابو العاص چې دغه وخت د کافر د مؤمن نکاح کېدو دا لور سره د نبی علیہ السلام ناغه کېد کرا وسته شو نو فدا غسته شو ناغه سره غسونه نو حضرت زینب سره هارو چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اولنې بیبي د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها نه په فدیه کې آهار راول امیل راول نو چې نبی علیہ السلام هغه ته وکتل نه غل جړا ورلا چې خدیجه الکبرى رضی الله عنها هغه وته یاد شو د دې دوه وجونه جړا کړو نور دغه نو چې دا څنګه حدیث کې راځي په دې وجه باندې نه دې ځکه الله وایي لولا کتابن کچر نه ویل دا حکم من الله طرف د الله نه سبقا مخ تیر شوی لمسکم خامخا رسیدل به تاسو ته فيما پاس کې اخستم چې اغستل تاسو عذاب عظیم عذاب لې او یو دا مخ کې تیر شو چې نه د الله عذاب ورکون کې تاسو چې پیغمبر تاسو کې موجودي دام چې کم دینو فکلو پس خره مما دا سنا غنیمتم چرول تاسو مال غنیمتنا حلال الحلال طیبا پاک واتقوا الله او یریګه د الله نه ان الله بشک الله غفور الرحیم بخون کې مهربان دی یا ایها النبیو کله چې جنگي قیدیان راوستي شي نامیر باغی ته څنګه بیان کړي ندی ځکه داغي تقریر قیدیان ته امیر تخیر کوي یا ایها النبی ای پیغمبر علی السلام قل وایا لمن یعنی هغه چاته فی ایدیکم چې په قید تاسو کې من الاسرا د قیدیانونه یعلم الله کچره معلوم یې الله تا فی قلوبکم پزون تاسو کې خیرن انابتو یوتکم نو درب کې تاسو ته خیرن مما وردا سنا اخذ منکم چې هغه تشیر تاسو نه ويغفر لكم او ما بکی تاسو ته ګناونه تاسو حضرت عباس رضی الله عنه قیدیانو کې راوسته شو نه چې کله هغه صحیح شولو وی منګه ایمان راوړو نو راغی نبی له صلوات والسلام ته چې خوري غریب شوی ما او مالا سپکار دی نبی له سلام ورشه مالی غنیمت پروت یغین ځان لواله ناغه ډیر دنګ او پهلوانو صادر یو غړ او جو هغه ته به هر قسم سامان چې کم نه راويشتو یو لوی ډیرې یې جمع کو صادر پولیس کې راغون کړل په ځان راړو نه راړو لینش نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راشه کنه لاس کې لګو نبی علیہ السلام به ولي یې رسمه کا وکنه کم یې کا ولې سره زمدادو کم ناغت نه لک کم کړو نو بیا چې بیا راړو نه جو بیا راړو نه شو بیا وی راشه له خلاص کنه نبی رسول الله وینا جاته مکه چې سوروړې شغه مروال چې بیا ته کام کنجو پزان راوال روان شو نبی رسول الله یې انسان ډیر رسناک دی ډیر رسناک چې وړې نشي نسله د مرزان لبیک تړي هغه چې سور وړې شي ناراواله په ځان کنه نو الله وایي کچره تاسو لکه نابتی الله به تاسو له واپس درکې داغه نه دچن مدار کې کم چې تاسو نه په عاقبت کې اغست شي ویلي والله خدای پاک غفور الرحیم بخون کې مهربان دی و ان یریدو کچره دی اراده کې خیانت کاله خیانت کول تا سره فقد خان الله نو یقینا دی خیانت کړی د الله سره من قبل مخکره دینه او واده مخکې ما تکړه فامکن منهم نغلب کړ د مؤمنان په دې کفارو والله خدای پاک علیم په دې حکیم هاوند حکمت دی ان الذين بشکا کسان امنو چې مؤمنان دي وهاجروا هجرت وکړو جهادو او جهاد وکړو باموالهم فمعلن خپلو وانفسهم او په بدن خپلو فی سبیل الله فدین دا الله کې والذین او آکسان آواو چې دی ور کړو ونصرو امداد کړو داغي اولائک دا کسان بعضهم بای پدې کې اولیاء بعض دوستان د بازوري صحابه کرام یو بل لزینم ور کړو بیبیانم چې کم نه چا دوه طلاق ور کړو هغه بل په نکاح بل ته ور کړو مهاجر ته داسې د یو بل امداد تعاون کړو شتره په تاسو باندې امداد الا علی قوم مگر په مقابله دا قوم کې بینکم چې په من تاسو کې و بینم په من دي کې میثاق وادره والاخذ پاک بما پاسو تعملون چې کوي تاسو بصیر لدون کړي والذین کسان کفروا چې کافران دي بعضم بای پدې کې اولیاء بعضو دوستان د بازوري الا تفعلوا کچره تاسو قتال نه کوئ یا تاسو یو بل سره دوستی نه کوئ په خپل منځ کې اختلاف هغه نه ختموئ تکون شبدا فتنتون امتحان یا مصیبت فی الارض پزما کې و فساد کبیر او فساد لوی ودا به تاسو فساد ګرځي که تاسو مابین کې اختلافي نو دشمن مداغه نه فائدہ والے او تاسو مینس کې با خرن چې کم نه پیدا کی والذین کسان امنو چې مؤمنان دي وهاجروا هجرت کی وجاهدوا جهاد کی فی سبیل الله ودین د الله کې والذین کسان آوا چې دې ور کړل دي ونصروا امداد کړل دي اولائک دا کسان فمل مؤمنون دی مؤمنان دی حقا پرشتنی باندې لهم دی لپاره مغفرتن بخنه ده ورزق کریم او خوراک دی قدرمن والذین کسان آمنو چې مؤمنان دي یقین کړه دې من بعدو رستر دې هجرت نه وهاجر هجرت کړه دې او جهادو جهاد کړه دې ما کوم تاسره فاولائک پس دا کسان منکم تاسو ملګری دي اولل ارحامی اخوندان خپل ولای دي بعضهم بای پدې کې اولا لایق دي زیات بعضین په بعض باندې فی کتاب الله په کتاب د الله باندې و یو بل تاسو دوستی ملګرتیا هغه په قران او سنت باندې ده چې د قران او سنت ملګری دی نو هغه دار دی دی کار څوک دی کار خاندان والا دی کار جوی والا دی هغه ستا ملګری دی او چې نه ستا په گاوند ستا د کلی دی او قران او سنت ملګری نه نه ستا ملګری نه دی الله وی و اول الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله ان الله بشک الله بكل شيء عليم فارس باندې پوره سورۃ التوبه دا سورۃ نزول کې یو سل دیار لسمه پس د سورته مائده نه نازل شوی دی اخیرنو سوراتونو کې بیا دین وروسته اخیری سورته سورته النصر راغله یو سل سوارلس سورتونه دي نه دا اخیرنو سورتونو کې لري داوه د سورته دام القتال فی سبیل الله دا داور سورته مخکې سورته سره ربط او تعلق ندې کې وي والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا دې صورت کې دا ذکر کړو نو په دې صورت کې داغي اوصاف بیانې دې صورت کې داغي نور اوصاف او هغه ذکر کول ځکه دا صورت دې صورت پس یو ځای راوړو یا مخکې صورت کې مضمون د قتال بیان شو نه په دې صورت کې مضمون د قتال بیانوي ځکه دا صورت دې صورت پسې یو ځای راوړو یا مخکې صورت کې بیان د جهاد شو جهاد ته پاسه ترغیب یې ورکو نه په دې صورت کې خلق بیانې چې هغه چا سره جهاد رواره نه هغه خلک یې خو چې هغه سره جهاد او هغه راو ځکه دا صورت دې صورت پسې یو دی راوړ یا مخکې صورت کې قوانین د جهاد بیان شو شپږو پنځه هغه یو کې خلاصه وا شپږ قوانین د جهاد او مخکې صورت کې بیان شو چې قوانین د جهاد بیان شو نو په دې صورت کې وته اعلان وکړه په دې صورت کې اعلان د جهاد ځکه دا صورت دې صورت پس یو دی راوړو یا مخ کې صورت کې تیزی په جهاد ورکړې شو مخ کې صورت کې تیزی په جهاد باندې ورکړې شو نه په دې صورت کې چا چې جهاد کې سستیا کړو نه داغي ذکر یې کو چا چې سستیا کړو جهاد کې نه داغي ذکر دی صورت کې کو ذکر دا صورت دی صورت پسې یو ځای راوړو خلاصه صورت صورت درې سیره پاول ایسه کې اقسام د خلکو بیانې چاغې ته وی اقسام الناس مشرکین دارنګ منافقین او مجاهدین بیا مشرکین کې اقسام او هغه داري چې مشرکین موقت مشرکین موقت وخت سره یې خشوره هغه سره خپل وخت پوره کوي هغه ته سموایي ا مشرکین غیر موقت چې هغه سره وخت نه د مقرر نه چې کم ځای کې په خپل تاسو برکیږي نه نه صحیح او وجه نه یي بیا پدې کې مشرکین داغین علاوه منافقین نه داغی درش پیتا صفاتونه هغه ذکر کوي چې د دروش پیتو صفاتونه خاوند منافق او دا غین علاوه مجاهدین نو مجاهدینو کې بیا ډلې دي مجاهدین جهاد کوونکي نه پاره کې بیا معذورین معذورین چې عذر هغه ته او متکاسلین چې سستیا کوي بیا په دغه مجاهدینو کې چې د جهان نه پاتې شوي د متکاسلینو ناغه کې دوه قسم لري مسرعين الى التوبه او متاخرين الى التوبه سو صحابه کرام دا سو چې جلتی وکړه توبه تراغله زره توبه ویستا او سدا سو چې غیر واستپات شو ورسته توبه ویستله د دې صورت کې داغي بیان چې کم نن هغه کو دې طریقې سره صورت روانو او بیا دوی مې سکه د اهل کتابو وجوهات چې کم نن هغه ذکر کول وجوهات هغه سره ذکر کول چې اهل کتاب سره جهاد ولې وکړي د داغي الله سوجي چې کم نن هغه خولې روس بیا راځي ادم مؤمنان اقسام دا رنګي صورت کې بیان یې ردی خبره کاو چې مشرکا داغه وعده لګور اعتبار نشتا په مشرک غره اعتبار نو کې د به اعتبار ده دا د صورت لنډه مختصر چې کم دی خلاصه په صورت کې اقسام الناس بیانې مشرکین او هغه دوه قسمونه متکاسلینو کې بیا هغه دوړلې چې توبه استره وراغلو مسرعين الى التوبه ان جلتی کون کی توبه تا او متأخرین الى التوبه چاغي رستیواله توبه کې کړو دا د صورت خلاصه ده لنډه وز دی صورت ته بسم الله چې کم دین نشته ری هر صورت تشته خو دې ته بسم الله نشته ری یو وجه عبد الله بن عباس رضی الله عنه د حضرت عثمان رضی الله عنه نه تاسو کو چې نور سوراتونه ته بسم الله شته سورته توبه ته ولې نشته هغه یو وجدارا چې کله یو سورات براغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مونږ ته حکم وکړ چې دا پلاني صورت پسې ولیکي لیکن چې کله سورې توبه رااله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار شو خو مونږ ته دا نه وی چې دا صورت پلاني صورت پسې ولیکي دې د وجنه مونږ په خپل سمي دې ته کلمه نه لیکلې دوی موجدارا چې موږ وایو چې هر دا سورته توبه غنه د سورته الانفال سره ځکه مزامین یک جیسا دي او داوم چې کم نه یو شان ده نه موږ دا ګمانو کې چره چې دا دوه سورتونه دا یو سورت دی خو زراش فاصله بوله مینس کې راولو نه ردیو جن موږ ته بسم الله نه دلیکلی درې موجه تسمیه هغه دا ده چې حضرت علی رضی الله عنه وایي دې صورت کې الله مجاهدین د دشمن ته چیلنج ورکړل او توبه په مشرک باندې وکړل دا او په دې کې جهاد د دشمن سره دی او بسم الله کې امن معنا ده د رحمانیت معنا ده پکې نه دشمن ته امن نشته نه دی وجنا دی صورت ته بسم الله لیکل شوی نه دا سو جهات د بسم الله د نه لیکلو باز وی یره دا الفاظ دی تفسیر دی صورت ته لیکي دې ته ضرورت نشته ری چې دا داوي ها که سورۃ الانفال ته تلاوت کوي او هغه ختم کو دا وین بسم الله ته ضرورت نشته بس داسې سوره براءه من الله او کچره ته د قران در اواغست او دا صورت شروع کړي نو بسم الله بیا وته وایي یا سیدا سمانه نشتر ک بسم الله دی وته من نشتره خدای چې شته وته نه نه په دې وجه وجوهات چې کم نه غدا غلي بسم الله الرحمن الرحیم ا امتیازات د سورته نه خو موږ نه سیر چې صورتونو کې الته ونه وایو اور دې ندار چې دا صورت د مخ کې صورت نه ممتاز په دریوش پیتو د علامات د منافق ا دویمه دویم دا دی چې دې صورت کې د اقسام الناس ذکر شوی دی دا مخ کې صورت کې نشته ځکه دا صورت مخ کې صورت ممتاز او دا صورت چې دې کې د توبې ذکر دی دا مخکې صورت کې نشته نه ځکه دا صورت ممتاز دی دغه صورت نه صرف دا درې بسم الله الرحمن الرحیم براءه من الله وز د دې صورت نمونه یو دې ته وی التوبه لکه څنګه چې خپل نوم دی توبه ولې را په دشمن باندې توبه وکړه توبه په وکړه توبه ګار کړی دی دې صورت ته التوبه وای دې صورت ته سورۃ البراءت وای براءت من الله براءت سورۃ البراءت ورته وای خلک وی کنا وی په سورۃ البراءت ولا قسم ورکو په سورۃ البراءت ولا قسم ورکو دا سورۃ براءت بیزارتیا ته وای نو الله وی د دشمنانو نه براءت اختیار کړي بیل شي ته ځان ور پورې مګر وای ځان دشمن پورې مګراوه ځان تینه جدا ک پلیت تسخاره براءت من الله وې زارتیار طرفه د الله نه او دې صورت ته سورۃ العذاب هم وای دې کې د غیر لپاره سزا ذکر شوې ده دې صورت ته سورۃ المشردم وای شللې دي هغه شړل دي مشرکان دې صورت کې هغه ازغلول دي او دې صورت ته سورۃ الحافرم وای حافره معنا دشمن کنستره دشمن داسې اوټه کو چې وې کني خلک وې کنه پلانې سه وکنستو الله وې وې کنه دا دشمن دا نه چې کنه دا دا خیر د انسانان دی او خیر د اخرت د خیر د پک نشته وې کنه او دا چې یو کنه چې بس بنیادی وباس دې صورت ته سورۃ الحافره وای دا رنګي دې صورت ته سورۃ المبعثره وای دشمن ښکار کړي دی وګوره دا علامې لري پکې بېمانه دی واده اعتبار ول نشته دی لوازم نشته دی نو مشرک بس لوازم دی نو بوټیز دی براءت من الله وی زارتیار طرفا د الله نه ورسوله او د پیغمبر داغو معاهدین غیر موقت دلته ذکر کول چې دې سره وخت نه مقرر او جنگيږي وسره او چې کم ځای کې پستاسو لاس برشو نه پریږدي ما ابتدایي آیاتونه دا سنو هجری کې چې کمونه د آیتونه راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بکر صدیق رضی الله عنه توی لړشا او الته اعلان وکا چې پس تنن نبا حرم شریف ته مشرک نه داخليږي طاقت پیدا شي د مسلمانانو ناغي حضور دا څوک لګل غواړي چې داغي د خاندان نه هغه د خپل کس خبره خمني نو حضرت علی رضی الله عنه له ناغلړو اول تک اعلان وکړو چې د نن نه پس په مشرک دلته کې ناراضه دا سه يرولوخه فتح مکه کې دا سه يرولو په جنگ بدر کې چې بالکل اغي وینه برازه نن نه پس حرم ته بنراز دا هغه مشرکین یادې ال الله ال الذين كسانوا تا احتم چې تاسو وعده کړی غي سره من المشرکین د مشرکانو نه فسیحو پسو گرده فلارز پدما کې اربع تاشورین سلور میاشتې وعلمو پوشه انکم بشک تاسو غیر معجز الله نشه جس کول الله لرا وان الله بشک الله مخزل کافرین رسوا کون کې د کافرانو دی دې صورت ته صورت المخزیم وای ولی الله سورزي دا د کند خزې څه شری عدت دا د هغه عدت دی چې خاوند مړ شي لکه مالک مړ شي کنه چې مالک مړ شي دا به مالکی سلور میاشت الله سره دا وخت یې مالک نه دا کسې مشرک کند خزو ګرځول مالک نشته الله نه را مدد کوي غیر الله را مدد کوي ورته وای به مالک یې به خاوند یې دا سلور میاشت له سوز مزیو کې بیا په سټ تور جارا او کني ایمان راوړل کني یا ایمان بیا راوړل زکه علی وان الله بشک الله مخزل کافرین رسوا کون کې د کافرانو دی قران دشمن شرمی داسخه کافر بوته بوته بوته د دې سټ نیولو لړ کو کونډه خزه ته نه جوړ کړه نو صلی الله تعالی سره کونډه خزه نه میریږي چې یو کم د کونډه خزه نه یریږي نه کومي ا مسلمانان و اذان من الله او اعلان دی طرف د الله نه ورسوله او د پیغمبر داغنه د مسلمانانو نه علاوه دا ټولو کاغه امریکا دا او کروس ته کې هندستان نه کونډې خزي دي علی مالکان نشته ورده ځان لنه سره و اذان من الله اعلان در طرف د الله نه او رسوله او پیغمبر داغه نه الن ناس خلقتا یوم الحج الاکبر فرض د حج اکبر حج اکبر وی چې جمعه فرض ورځ د عرفه راش وی هغه ته حج اکبر وی حالان کې داسې نه ده حج اکبر مکمل حج ته وی او عمره ته حج اصغر چې کم دی نه وی حج اصغر هغه ته وی په دې وجه باندې مکمل حج چې سړیو کې ناغه ته حج اکبر وای بس دا حج اکبر دی او عمره حج اصغر ان الله بشک الله بریون ویزار دی من المشرکین د مشرکانو نه ورسولو او پیغمبر دا ویزار دی د مشرک نه فین توبتم پس کړی توبه وباسه تاسو فهو پس دا خیر لکم غربی استاو دا پارا وان تولیتم او کچره مخاړوي تاسو فعلمو پس پوشی انکم بشک تاسو غیر معجز الله نشه جس کول الله لرا وبشر الذین او زیر ورکا کسانو تا خبر ورکا کسانو تا بشر زیر ورکا د پار تحکم د سپکاوی خبر ورکا کسانو لا کفرو چې کافران دي بیا عذاب علیم په عذاب درناک سره الا الذين مگر کسان احتم چې تاسو وعده کړی دا غي سره من المشرکین د مشرکانو نه ثم لم ينقصوكم بیا کم ان کړ تاسو ته شهاده وی زری په دغه وعده کې دې کې هغه دویم قسم مشرکین مشرکین معاهدین وعده وسره شوی دا اے مؤمنان الله وز سره پورا کړي تاسو سره کمې پکې نه کړي تاسو مو ته پورا کړي ولم یظاهر علیکم او امداد نه کړي په مقابل استاسو کې احدن دیچا فاطمه پورا کړي الہم دیتا احدهم مدخلا الى مدتهم سر د مدې خپلنا هغه بنو زمرړه چاغي واده خلافی نه د کړي هغه سره خپل وخت پورا کړي په یو شکل یې پرې خودې شي فین تابو پس کچره توبه او باسی او اقام صلاتا او درس کې منځه واتو زکات ور کې زکات فخلوا سبیلهم نخالق لار یغیتا بیا ورته سوای ما کچره یو سړی تصدیق ایمان ساتي خو منځ او زکات نه ور کوي نه نه ور کوي انکار ته کنده مؤمن نه صرف تصدیق چې کم دی هغه نه کافی کیږي بلکې هغه اعمال بم کوي کم چې هغه فرایض دي او هغه نه مني خو مؤمن نشه بیا ځکه دلته وی چې صرف په خله نه کافي کې چې تصدیق وکړي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم نبي على ورته خالقه بیا ورته سوایما مانعین زکات والو ته ابو بکر صدیق اعلان نو کړ چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی کچره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې د اوغ هغه موارې زکات کې ورکو وس نه ورکی لو قاتلنهم زبادی سرا جنگی کما او مقابله بردی کوم مشرکین مستامنین نه امن والا چا چې امن غوښته چې ما ته سموای او امن د مسلمانانو د ملک وې ځای وکړه ناغه ته سوای ما اغي پریزي کچر راغلی چې موږ ځان پوکو قران اورو د الله کتاب اورو نو ټیک جواب اوري که ایمان ورو ته تیار شي خدا او کني بیا زید امانت تور سوي امن غواړستانه فاجرو نو ورکا هغه ته امن حتا تر دې پوري يسمع چې ووري کلام الله کتاب د الله ثم ابلغو بیا ورسو دی مامنا زید امن تا زید امن ته ورسوا سو توای ما د دیو جنا دشمن اگر چې هغه مسلمانانو باندې قسمه قسم حمله او پروپاګاندا او سکیمونه هغه جوړي لیکن بل طرف ته مسلمان هغه ګوره ناغره دشمن هم خیر خوای لټول را او د دشمن د عزت خیال ساتل لري د حجاج بن یوسف چې هغه ډیر ظالم یادېږي داغه دور کې یو قافله حج تتلا او پای کې زنانم وي سړی پکې وو مالونه وسره وو کله چې هغه تلو کراچۍ دیبل مقام ته ورسېدل نو هغه ځای کې په د راجا داهر کسان چې کم نه را پاسېدل ډاکوان ناغي لوټ کړو پیسې ته واغسته او یو زنانه او داغي بی قدریم پکې وشوله هغه زنانه چې کړه وی واه حجاج ته بکم زی د هغه نه یو سړی هغه تختیدو او حجاج له ځان ورسو خو د حجاج دا طریقه وا چې ساره مونږ به څنګه وکړو وختي مونږ به وکړو او کسان به کم ناس تو سب کې ناغي ته برا مخ کې شوغي نه به تاسو نه کول څه چللې څنګه پروګرام نه چاته څه تکلیف دی سوا کې اچي ویری دا تاسو نه به کول دا غیر رعیت نه دې کې یو سړی چې کم نه ناغه ورسې دکا چې دا کافرینا تل دی او الته ځان ورسو حجاج بن یوسف دا خبر کې هغه سړی ورته وی چې دا شان چلو شو او د یو زنانه به قدرو شو هغه وی چې واه حجاج هغه زر نیخ پاسې ده وی لبیک ضرور رسیدا هغه محمد بن قاسم چې دا یو ډیر دلیر او شجاع جرنیلو او د حجاج لور په مواده و دا غزمومو او د ول سکالو تقریبا هغه ته فوج د استور کچ شابه لاول قاصد رولېګو راجا داهر پسې چې ستا کسانو زما د کسانو بیزتی کړی دا پیسې او تاوان نه کوم معافي وغواړه ا سفیر چې را لېګل دی راجا داهر ته خبر او کړه راجا داهر نورم غوسه کراغه ویخه وته وی کچره د سفیر قتل ناروا نه وي نو ما به ته په دې ځای وجلوي خو ځا او حجاج ته وایي چې لاس د آزاد دی چې څه کول شي نه کاوه حجاج وی ښا نو محمد بن قاسم جرنیل تیار کړ ولې فوج دسته ورکړه چې زیبا او داغې نه بدلا اخلي تر هغه پورې به زه په ناس ته ډوډۍ نه خورم تر څو پر چې دا د اخذ بدلنی غست فوج ورسره شو کشته وای غشته او چې کله لړلو دریا مخې لال تک راغې هغه ور دلته بوس کیږي دا دې بسکو کشته خو هغه سره وي خپلې نو محمد بن قاسم تجربه کاروم ډیر زیاتو سنسدانو مخه ناغه یو لخته واسره واغې کې سوریو او هغه سوري فاصله باندې ونه چې هغه او بوته او لګول په غاله باندې نو په هغه سوري کې فاصله هغه تخکارې ده یو نه بل تاسو کته کته بکې دوه اصل لخت یو درولې و نه پاره کې هغه فاصله د وبو معلومونه د هغه غاړي چې دا سوره ده دا سه پوی وګوره نه هغه فاصله معلومه کې چې دا فاصله د دریاب تر هغه غاړه پوري دا دومره ده نه داغه په مقدار باندې کشته په یو بل بورو تړلې داسې پزما ک باندې او یو هغه سره ول داسې بو تر اکوز کو چې داسې کړن جوړ بس کشته نه غوښه جو پل جوړ شو پوښته وی شابه پوج هغه مخ کې هغه ورپسې شو پوره وتل اچ څنګه پوره وتل نه کشته بیا راغونډې کړې او ور ورته ورته کو وې سوځولې هغه دار سو کړلو وی بس دلته یا فتر او یا چې کم دنه مرګ د شهادت چې تاسو تمه کوي چې واپس پزو راجا داهر خبر شو سړی ورغه چې محمد بن قاسم شپېل دا یا بل ورځې حمله کوي او ځان تیار کړي ناغه دا هغه وخت کسان کابینه راغوښتاو پنده تر وخت عالم چې کم دو داغي د اندوانو ناغه ته وی چې سجل بکو عملش په لکه مسلمانان وی چې وېد کتاب د داغي ګرن چې وته منګوایو پاره کتاب کې په پلانې صفه باندې چې کله داسې واقع راشي نوبت راشي جګړه په ملک باندې نو بادشاہ بخپل بیبي بی هغه د پندت سره چې هغه ته د اندوانو مولا وای دا به د مولا سره پریزي او ځنګل ته بلل شي او زیارت ته ولته به جړاوو کی نغي به پته ومومي ناغه وی ښا باچا خو مجبور کرسی ته تل خیر د کخزه تل لړه هغه نه کرسی ته تل نه کرسی دغه لپاره خزه هغه ته ورکړه پنده تا غلیندوان مولا ته ورکړه لړل ځنګل تل ته زیارتو چې شپه شوه دې سره کالمو بل اذان سره راغستو او هندو ته داوی پندت و چې په وېد کې دام لیکلی چې یوازې پندت سره بځي خاونه یا بل څوک یا پولیس به سره نه لګي وې دا ټیک ده مجبوری ده تیری خوشي لړلو اجکل ځنګل تور سي دلل تکي شپه ده نو محمد بن قاسم سره د خپل پوج نه اغم هغه چونه الته جوړ کړی دا خیمه لګول دیو الته آباد دی ډیر دی دا پندت مولا اړو خارخته دا یو خزه ته لاس واچو د بادشاہ خزه ته هغه دا څه کوي و مولا سیبو وی دا څه کوي هغه راجا داغه خلال راغی هغه کنن د کسبا دی او د عمل زرغون چارې عمله پکې واخو به مرشي ته زما خده دا کالی دا زما ستکیږي هغه خدای دې خو باسه تا دل راوستم دا شور پکړ شه محمد بن قاسم چغي ووري دي لکه دې چغي کړی دې په منډه ورغه تور په لاس باندې جو تور پر پندک پورته کو یا خو ځکه دا سټ دل پر تور وا دا څه کوي هغه ته روست کو سار رڼای دا غلې دا ا دې خزه ته وی راځه خزه ته وی ته سغواړې وې تر دنه پناه غواړم ما دنه بچک وته وی راځه چې ا دې خو کړن د خپل پوج نه وسره دوه کسان کړو او هغه ته وی چې دا با سلامت چې کم نه خپل ځای ته رسول چې دا سو قدم لړه نو تاسو دا پوجانو نو کوي دا نو جوان سوق دی وی دا زمون کمانډر د محمد بن قاسم دی وی خدا محمد بن قاسم دی وی وی ښا داسې سره داسې مسلمانان چې دشمن دا تبر او د خزم خیال ساتيو هغه ته چې کمنو تحفظ ورکړي اگر واپس شو او محمد بن قاسم ته وی زره جرنیل خزم د بادشاه او د بادشاه خزر بادشاه سره بزی ته جرنیل بادشاه ز بتا سره دم ته ما بوزي هغه وی ټیک ده هغه ته مخ کې دا ورپسې چې خار ته وردانه نکړه نو ویدل ترتیب شو زیب اوس کوړتا هغه وینا وی څوکیداران شته کنه وی څوکیداران سي پندت چې کم نه به واده شغه لاس را تر واچن څوکیداران پکې سي وی ما بده تر سي نه جو نور ورمخه ک کور خواته چې خپل دروازې ته نږدې کوي او شوي نه نه سپته لیکه تر اخواراته سکولړي کور ته وردن نه کو به ته ورته زینه خولو وې دا ګردا د ابو زیره دا پلانې تا خانه را دا پلانې زیره سباله چې تاسو ملک وې راځین په دلار باندې به داسې راشه ادا ځکه مال پروت دا ځکه داری داری ارته وته خو اجو دل وته یو ځه ډیر واپس خاوند را جا داخل نشپون لویل خرلاره کو لکه سنډا سنډا پروتو اخه جو ته پاسا پاسا وې دی وی خو باس ته چا سره جنگ کوي هغه چا سره جنگ کوي چې غیر ستاره دشمن د خځه تحفظ کوي تاغي سره جنگيږي تاغي سره جنگ نشو کوله او هغه داسې چې هغه ټول شپه الله ته ولاړی اجو داغه نه پس محمد بن قاسم حمله وکړه راجا د هر چې کم نه پکې سټ ورډ شو او زې چې کم نه فتح شو محمد بن قاسم راغی حجاج لا وی زې فتح شو ا حجاج اخذ لراغه وته وی زما لبیک دی وریدو هغه وی بالکل ست لبیک می ورید ځکه الله وی دشمن ته امن ورکه چې هغه راغی مستانمین دی امن غواړي امن ولا ورکه او به خپل ځای ته ورسوي داسې لکه محمد بن قاسم چې کړو ذالک ردی وجنا بانهم زکه چې دی قوم داس قوم دی لا یعلمون پویږي اوس دې چې موانع د جهاد بیانې دالم بنې مانع چې تا بر جهاد نه سمنه کوي وګوره هغه چې کم نه واده هغه سره شوی را نه تاسو د هغه د پاسه هغه سره جنگ کوي نه تبوي چې د مشرک واده لا اعتبار نشته کیف یکونو سرنګ بشی للمشرکین د پاد مشرکانو احدن وعدا عند الله پنځ د الله وعند رسوله او پنځ د پیغمبر داغو الا الذين مگر کسان احدتم چې تاسو وعده کړی دا عند المسجد الحرام په بیت الله شریف کې ها کداغه وعده باندې کلک وی نسیرا فمستقامو ترسو پر چې دی مضبوطه تاسو ته سرنګ بشي کیفا سرنګ به حمله کې دی پتا سو باندې و یظهرو کچره دی غلبو کې علیکم پتا سو باندې لا يرقبو انتظار نکی فیکم تاسو ته الا د وعده ولا ذمه او نه د خپل ولای یا الا د قسم ولا ذمه او نه د قرابت داري دغه بیا هغه له اعتبار نشته چې د الله د نوم او یا د قسم خیال بوساتي انهم بشک دی سا ما کانو یعملون دیر نا کار آسری چکی دی لا یرقبونا انتظار نکی فی مؤمنین په بار دی مؤمن کې الا د قسم ولا ذمه ان رخ خپل ولای دی د قسم ا د خپل ولای هغه دغه ناخلی چې تاسو را پاغه خپل ولیو کې آیا وستا لحاظ کې دا کوي کنه وای زمونږ پاکستان ډیر چې کم نن اتحادي ملک دی امریکا وای ادا زمونږ یو ډیر دوست دی او کله په واس برشن دوست دی او نه اتحادي شته هغه چلبکی چې نه رکول وای دا د بېمانه بچره دا د دروغ وادي کوي الله وی دروغ وی تاسو سره قسم او یا د قرابتدارې د دوستۍ د خپلولې دا غي لحاظ نه کوي وتوانو او اعتراض کی فی دینکم په دین تاسو فقاتلو نو جنگیږي ائمه الکفر مشرانو د کافرانو سره انهم بشک دی لا ایمان لهم نشتره قسمونه د دوی لپاره کستاز دین باندې اعتراض کی بدنامه لګی لکه څنګه چې وسوي وې دین اسلام انصاف والا نه دی وې دی انصاف نه کړی وې دی ظلم کې د دشمن سره حالان کې دی ته پته نشته دی د قران نه او د تاریخ صحیح نه ناواقف دی نه خبره دی دین اسلام چې د دشمن سمره خیر لټول دی دور بل یو مذهب او دین نه دی لټول خو دی غریبانان په یعلمون ظاهرا کنه او دی سره په دنیا پویږي نه دغه سره پسره کړی فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون د دې لپاره چې دی من شي الا تقاتلون ولې نه جنگي کې تاسو قومن یو قوم سره نه کسو چې مات کړی دی ایمانم قسمونه خپل وهم قصد کړی دی به خراج الرسول په استلو پیغمبر باندې وهم او دی بدو کوم شروع کړی دا پتاسو یا وړاندې شوی تاسو ته اوله مره په اوله پیره کې واول روانه خودي کړل اوله شروع خودي کړل به دې کوم پلاسن استاسو و یغزهم او بشر مې دی و ينصرکم او امداد وکي استاسو علیهم په دې باندې و یشفی یخبکی صدور قوم مؤمنین سینې د قوم مؤمنانو الله تاسو لګور مخ کې شي تاسو وسلې ته لاس کې تاسو قدم میدان تواله الله استاسو په لاس پاتې دشمن له شکست ورکم او استاسو د سینې به یې کم او داسې وخت به ان شاء الله راځي چې الله د مؤمنانو زړونه یخ کې او سینې ولې یخ کې او د دشمن سینې ګرم کې او هغه چې کم دنه اوسوځي علی ويشفي صدور قوم مؤمنین یخ بشي سینې د قوم مؤمنان ويذهب اختم بکی غیظ قلوبهم خفقان د زړونو د مؤمنانو ويتوب الله او مهرباني وکي الله علی من یشا چاته چوغړی والله خدای پاک علیم په دې حکیم هاو حکمت دی بیا ترغیب جهاد ته ام حسبتم ای ګمان کوي تاسو ان تترکو چې پرې بخو دې شي بغیر د جهاد نه ولما يعلم الله الذين او لانه رخار کړل الله کسان جهادو چې جهاد کړی دې منکم پتا سو کې ولم يتخذوا او نه دې نیولې من دون الله سوا د الله نه ول رسوله ان پیغمبرنا ول المؤمنین او سوا د مؤمنانو نه ولی جاد دوست یا زید پنا و د مؤمن دوسو هغه مؤمن دی الله پیغمبر والله خدای پاک خبیر خبردار دی بما پاسو تعملون چې کوي تاسو دویم مانع دلته ذکر کوي د جهاد نه او هغه دا دی چې موږ دې سره څنګه جهاد کو جماعتونه جوړي بیت الله ته خلاف چی دیوی پکې حرم کې لګي او وسو وسیرا ډېر خلک دغه سره منګه څنګه جهاد کو خلکو له غوړې چینی ورکي جماعتونو کې لیټرونه جوړي مسافرخانه جوړي لار کوسي جوړي نه د خلکو خدمت کې نمو خو ته دغه مراد نه څنګه غي سره جهاد وکړو نو ایتا تر دنیا پیدا رزق او دین خیر د کاغل لتاړ شي الله وینا نه د مخه ته کوي چې هغه جماعتونه جوړو د خلکو خدمت کوي الله یې وره کله دې جماعتون نه جوړي څه چلو شي ایس پیدا ورته نشتا هغه ریپورت کې یو دمه و د ټول من دغه چلکاو دا غي کار خو معلومي او سره به هي جناب هم کولا نه توبه وستا نه چې توبه وستا نه به جماعت جوړو نه سوا سره نو وی دا یو دوه کاله بیا دې دا چلو کم نو یا دوه کاله ولا بیا بیا یو کمنو په پیسې راشي نه څه چلو شو کای نه څه چلو شو دا کسر دی مثال لې جماعتونه جوړي دا جوړي او هغه جوړي هیڅ به نشته اعمال عقیده برباد دي نه په دې ظاهري اعمال په دې باندې سکه عقیده برباد را یا ټیک دا جماعت جوړ کنه هغه سنا مونږ پکې کی کنه دی فاسا پس یقین دی اولائک دا کسان ان یکونو چې شدی من المعتدین دلار مندون کنه د هندستان کې جماعتونه غي نه جوړي اندوان پیسې پکې غي ورکی دولت پکې ورکی خو چې کم نه غي ته دا غره اجعلتم آیا ګرځول تاسو سقایت الحاج خو مسلمانانو اسنم بدنام دي دی اسی ځان بدنام کړي کني ګور هغه اندوان دی اندوان ذات اندو ذات دی او داغه جماعتونو سره سلوک ناغه خو مسلمانانو سره خو او زمنګ دا ګوره نو زمنګ دا چې وته سن ملاویږي نه په د خلکو را منډه کې نیواله دی کو پیسې وشي دا هغه ځکه د حج والو دغه داخله وګوره د 40000 نه دغه برنی اس کال کې دغه دغه پیسې نه سیوا کې زمنګ دا تجارت پکې کوي ځان له رو هر کال شل زره او لس زره او پنځه زره دا چې کم نه سیوا کوي تجارت جو کړی په ځان باندې د مسلمانانو لیبر لګول دی او کار د هندوان نه په هغه خو کوي څه چلو شو څه دغه چې داولې 20000 روپۍ روزانه هر سال او یا 10000 روپۍ د حاجن ته سیوا کوي منکری دی حاجنه او د هندستان چې هغه یو غیر دین ملک دی نه داغي قانون ته وګوره نه هغه په ځای باندې ولال دی او چې څنګه دین اکه سي د خلک حج للیږي ازمنګ دا دی په تجارت کوي د دې خلکو چې مشری په ملک باندې نه سوال نه پیدا کیږي چې امن ناشي یا خلک چې کم نه نغي ترقیو کې عوام ترقیو کې ټول عمر به دا غوپی خوري او غوپی ولدی ورکړي دا زمنګ د ملک مشران دي دا پلانې چې کم نه دا مذهب وزیر د پلانې پلانې دی تجارت جوړ کړي د خلک د سټ نیول نه الله وای اجعلتم ایا ګرځول تاسو سقایت الحاج او باور کون کې حاجانو ته او امارت المسجد الحرام او بعد دن کې د بیت الله شریف کمن پشان دا چا امنه چې یقینو کې بالله په یو الله والیوم الاخر پر د اخرت وجاهد جهادو کې فی سبیل الله په دین د الله کې اداغه لاسکه نور په کلا جدا تجارت لري د بټګرام د مانسری خلک غریبانانو پاتیو پر اوسکاله نه داخله کړي پاتې شو نه په هغه زین باندې بیا نور نور زین نوی نوی وکړلو نه خلکو ته وشابه نه چې بعضې پاتې چې قراندازې نه پاتې چې نوی راځې لار شته موږ سره دی شته نه دوچن داغې نه نور والی دا ظلم او زیاتې په دې ملک کې کم دنه شروع اي څوک دا نه وي چې داول دا چل کوي قراندازې نه پای پلانې د حج نه پاتې شو ما بل راځه ما سره دی شته زره بوتلې شمه نه هغه لپاره جدا کمیټه او اصول جوړ کړی دی نه دوچن داغه نه هغه نور والی سیوا والی نه غریب خدای الله په کور مین دی په دین باندې وی خیر د کلار وی د خدای په لار کې لاړ ا د دې هغه د خره پار ولاړ دی خلکو دا ظلم او زیاتې دی خلکو سره کوي لا یستوون برابر نه دی عند الله الله سره والله خدای پاک لا يهدي القوم الظالمين توفیق نو کی قوم ظالم تا الذين كسان امنوا چې ایمان راوړو وهاجروا هجرت وکړو جهاد او جهاد وکړو نشته کله کېدل اډې کو اواز کم دی نو دا نه غبي درې معنی دا دی چې هغه ویلو موږ څنګه و جنگي ودي سره زمون رشتہ دار دی پکې اقارب دی پکې زمون پکې مور پلار دی موږ هغه سره مقابله نشو کولای الله وی کړ چې مخالف شو ایمان پکې نشته ری انج ستا پلار ولې نه دی ستانو رشدارون لري دا غي خیال بنه ساتي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تتخذوا منسی آباکم مشران خپل و اخوانکم رون خپل اولیاء په دوسته باندې ان استحب الكفر کچره غره کې کفر علی الايمان په ایمان باندې ایمان باندې کفر غره کو ستا وسره هیڅ تعلق نشته سره رحمی دا په دین کې را دا بدعاتو کې ملګرتیا نه ده دا رنګي عبیده ابن جراح رضی الله عنه جنگ بدر کې یو سړی ولا مخ لراغی ناغه مخ واړو ویزا چې بیا روان شي په بل غاړه ول مخه لراغنه به ته مخواړو چې په دریم پیر مخه لراغه ورلنجو تورې نه غل کلاجو دا را خلاص کړول اسټ دقت وغورځو چې تاسو سوق وی دی پلارو وته وی خام استانه مخواړو اتر پیغمبر مقابله کې او داغه مخه لراوتی اما ته مخه مخه تکیږي صحابه کرامو کې دا دغه قرباني زیاته و دا رنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا هغه سهیل مشرک راغله دی چې رسول الله زمونږه استاد او دور دغه نشتره او داغه ا دې خوا چې کم نه او بکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه صحابه کرام لړ او داغه ګری له نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تور عزت ګوت داسې وړي هغه ته وی رستو کا رستو کلاسو انسس بذر اللات وی زازه د لات غ شرمګا سټه در کلاس دا پولیت لاس د دغه پورې لګي دا سه پیغمبر باندې زیات مین اغمینا محبت او د دشمن چې کم نه دای سر کو بیل به کول الله وی کفر هغه غورګ په ایمان ستاسو اس تعلق سره دشته او کچا وسرو ساتو ومن يتولهم چا چې دوستو کدی سره من کوم پتا سو کې فاولائک پس دا کسان هم ظالمون دي ظالمان دي څه مطلب ظالم سره د مرستو کملګرتیا دو کته ظالم شي قول پیغمبر ان کان اباؤکم کچری پلاران ستاسو و مناکم زمن ستاسو و اخوانکم اورن ستاسو و ازواجکم بی بیان ستاسو و عشیرتکم تبرو علی ستاسو و اموال اغمالنا اخترفتموها اسلحه وسره زیات لري موږ سره سری موږ سره وسنیشته موږ سره چې تسونه شو موږ سره وسنیشته هغه اټمی پروګرام موږ سره نشته موږ هغه سره څنګه جنگ وکړو نه الله وی نمونه وره لقد نصرکم الله یقینا استاسو امداد کړو الله فی مواطن کثیرتین پټ ارزینو کې و یوم حنین او پرز د حنین باندې اذ اعجبتکم کلا چې تاسو خوشاله کړلای تعجب کې واچولې کثرتکم ډیروالی تاسو فلم تغنی نو پس کم نکو انکم تاسو نه شي اندې وې زره او زواقت او تنگ شو علیکم الارض پتا سو باندې زمکا به ما رهبت سره د فراخوالینا ثم ولیتم بیا ګرځي د تاسو مدبرین شاکون کی دا جنگ چراغلو نه دام په اتم کال له هجرت راغلو فتح مکه پس بس پیوزو دا حوازن چې کوم وو بانو ثقيفه حوازن د طائف او د مکه مینس کې دا وادي و چې کله مکه فتح شو نو دي ځان لخپل دی خلکو یو مشر عوب ابن مالک هغه جوړ کو او هغه دا به زمونږ مشري داغه سرکردګي کې مختلف قبيله او ډلې راغونډې شي او چې په مکه باندې با مونږ فوجکشي کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله خبر کو دی جهاد موقع باندې دوله زره فوج چې کمونه د مسلمانانو راغون شو او دو زره پکې هغه طلقاو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتح مکه په موقع باندې غي ته معافي ورکړ او غي ایمان نه وړو نو سوار لزر شو نو صحابه کرام ورکړالو ها نن منګه شکست به ولې خورو منګه الګه کې نه خو نن ډیرو کې بوله منګه شکست خورو نو چې کله میدان ته شو مقابله شروع شو نو حوازن چې کومه په تیر اندازې کې دا ډیر مشهورو ناغه په جو د برنه تیر هغه تیرندای شروع کړه هغه شروع کړلو صحابه کرام کتر هغه په د پاس نه دی یو خو بل خو صحابه کرام تسنس شو او یو خو بل خو لړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او عشره مبشره صحابه کرام تقریبا اتیا صحابه کرام میدان کې پاتې شو او حضرت عباس رضی الله عنه دا غډیر خواوازو هغه وسره د نبی له صلوات والسلام او دا خو موار چې کم دین هغه نیول لري